نو کوم څه پورې د جماعت وخت بدل کړي جماعت وخت بدل کړي او کنا ځان لمز کې نو جمع پوښا خو د جماعت د ثواب نه محروم شو چې چا د ربي اذان اجابت کړي او دعا د وسیلې ویلي د د خطبه نه مخکې اذان نه پس به اجابت ته ضرورت نشته ان دعا د وسیله ته بس غړم به بس او کني وی نو به دی وای دی سم اقامت سره اجابت راغلی دا ابو داود شریف او حدیث کې او محدثین کرام دې ته ضعیف وي کمزور نو اجابت ضروری نه ده د اقامت وی ما په یو سړی پنځلس مرلې خرڅې کړې شل کاله مخکې خو اوس راته پته ولګېده چې هغه مونږ په کټ کې غلط شو زما درې مرلې هغه سره زیاتې دي ستا حق شته چې وغواړې زما درې مرلې دي دا سره هغه راکړه او که نه درکوي د هغې پیسې دې درکړي او پیسې د دې وخت اخیستې شي ځکه هغه وخت کې خو د هغې بیه نه وه شوې بیه د پنځله که ټوټل دې ځمکه ورکړي چې دا ځمکه ستا نو هغې کې زیاتې کمې هر څه چې هغه نه شي غوستی او که د مرلو په حساب دې ورکړي او زیاتې ورغلي نو ستا حق دی زیاتې مرلې دې اخیستی هم شي او د هغې قیمت دې وخت سره مناسب اخیستی شي چې هغوی د حرم ځمکه د زمزم اوبه بهر ته نشي تللی په پیپونو کې ولې نشي تللی بهر دروازو ته یې روښتي دي حرم نه بهر هم ځي دا خو هلته که چا لیدلي نو پیپونو کې ولې نشي تللی اوبه دي که نه اوبه خو پیپونو کې ځي د هلته د فرض په منځ کې د امام په حصه کې مخ کې هغه نه پریږي څوک دریو طرفونو کې ته مخ کې خو چې کوم جانب ته امام ولاړې هغه جانب کې د امام نه مخ کې نشي ودرې دی دا دریو مذهبونو کې ده البته یو مذهب کې امام مالک سره مذهب کې ده دا د افریقې خلک دي د امام مالک صاحب مسلک کې دا چې ډېره ګڼئ او ضرورت وخت وي نو د امام نه مخکې مو درېدی شي خو هلته کې صرف په تراوو کې د امام نه مخکې خلک ځي ګرځي طواف کوي او په فرضو کې ټول هر څه ولاړ وي نو د فرضو په حیث مخامخ امام ته هغه ځای ښکاري هغوی کې مخکې نه پرېږدي سپیان ولاړ چې هغه د ما خزه خپل کور او فی سره حل لري شي یا د خزه جماعت خیر لیش گنجائش تا او فرض مدا کیږي چې زنانه دي د مسافر امام پسې مقتدیان جمع کولی شي او مسافر امام به ووایي چې رونو زه مسافر یم تاسو موږ پوره کړئ دا د حضور پاک ښکلې طریقه وه هغه به د مانځه نه پس وې اتمو صلاتکم فإنا قوم سفر تاسو موږ پوره کړئ موږ مسافر یو دا چې به مکې مکرمې ته لاړ او مخکې مونږ به یې ورکاو خو د مکې خلک به هم ورپسې ولاړو نو هغوی خو مسافر نو نو هغوی ته به یې ده چاوې زموږ طرف ته پسې پلویان دي چاوي زما ماما مالدار دی او ډیر زیورات دی ورسره پیسې دی او بینک کې خېری خو زکات نه ورکړي نو څه حکم دی نو ستا په سره ستا حکم ستا ماما دې ته عزت کوه په هغه طریقه ورته نصیحت کوه نور ستا په څه حق نشته نه په زما څه حق ستا ځکه هغه خو په نوکرۍ پیسې الی خو هغه بینک نوکري ښه نه ده داسې که د هر چا عیبونو پسې ځې نو قسم د چې لوی پیر چې تاسو ته ښکاري هغه کې به څه عیبونه نه چې ښه پوه شي کوی او د خپل ځان فکر زیات کوی زما د ماما کې خدا عیب دی کیدی شي چې ما کې د ده نه زیاتې ډېر سړی وی چې ګیره به پریخي او تسبیح به مړی هبه سود خوری هبه پوډری خرڅی هبه ښځی خرڅی هبه مجرمانو له پشپناهی ورکوی نو ته به په ګیر او په پټکی نه دوکه کیږی ټیک ده په چا بدګمانی مه کوه خو هر انسان کې څه نا څه کمزوری وی دا چې کوم حدیث یې لیکلی دی چې حضور پاک دا وویل دا ټیک ده که چا مور پلار خفه تللی دی نو صدقه دې ورپسې کوي او دعا دې ورله کوي خدای پاک به ترې خوشحاله کړي انشاءالله زیارت له دې ورځي چا لکه دعای خنود نه ورځي که نه په وترو کې نو ربنا آتنا دې وایي یا دې قل هو پکې وایي چې چا باندې کومه ورځ د زکات یې که نه په هغه ورځ د ده په ملکیت کې چې څومره پیسې وي د هغې زکات او لا تنخې چې نه یې اخیستې او هغې کې وخت یې د هغې زکات په ده نشته د مونځ پرېښودو په باره کې زمونږ حضور پاک ډېر سختې کلمات ویلي دي، بلکې دومره سخت یې ویلي دي چې کفر ته یې نږدې کړی دی، خو کافر کېږي نه او سخت مجرم دی چې سړی قصداً روغ جوړ وي او مونځ پرېږدي، د مونځ پرېښودل دا لویه ګناه ده. زموږ ښکلی پیغمبر وایي، د مسلمان او د کافر فرق خو په دې لمونځ کې دی، نو چې لمونځ نه کوې ځکه زکات په هر چا نه کېږي، روژه د پټې عبادت دی هغه هم کال کې دی او حج هم په هر چا فرض نه دی هغه هم عمر کې یو ځل فرض وي په مالدار او لمونځ خو پنځه وخته فرض دی په مالدار په غریب په روژو او په هر نارینه او زنانه چې عاقل بالغ وي نو لمونځ دا د اسلام نښه ده سړی مون نه کوي دا دې سپیره دا بدن نه کړه نو قوت کنه په هغه داس ماتي یا ځوانه کې د زور ورکو وینه تی وتا یا ته نو وت بيدون کې نو به به داس کوي او د سترګو نه چې اوبه لاړې شي په هغې نه راځي په سجده رکوع په سجده کې څومره سبحانک اللهم وینا یا سبحان ربنا چې امام یې کم از کم پنځه به وایي چې قوم خو ورپسې درې ځله ووایي که امام دې سبحان ربي العظیم پنځه کرته وایي په رکوع کې او سبحان ربي الاعلی دې پنځه کرته وایي په سجده کې د دې نه دې کم نه وای معذور سره هغه امامتي ورکول شي په ناسته ناستی خیر دی پیشلی دی او عالم دی خو سړی دی د قوم په اعتماد دی نو موز ورکول شي دی به ناست دی قوم به ورپسې ولاړ او که تراو کې مونځ دی نو بیا تراو کې د امام په ناسته او ولاړه کې تابعداري ضروري ده نو چې امام ناست دی بیا دې ناست دی چاوی د مسلمان جوټه څنګه خدا خدا مو چې دې کې شفا یا خپل پیغمبر ته منسوبه دا ځان نه خبرو ده دا نسواری خپل کې شفا د سیګریټي د چا خپل چې ګنده دا خدا ځان په پیغمبر دروغ مو یا بعضی شیخان مالګه مخکی خوری چی دا سنت دی نه دا د ځان نه خبره دی که زړه دی غواړی اوبه وڅکه د یو مسلمان که دی نه غواړی مه څکه پوکی شریعت بند کړی دی چې اوبه څکې نو پوکی به نه ورکې که ډکی پکی په لرې کړی خو پوکی به نه ورکې هم د دې وجه نه چې د پوکی سره د خولې نه بڼا سوځي او بڼا په ګوډي به اوبه داسې نه څکې چې په ځانې راواړی نه په لاس کې اسکار نو باقي اوبه به پاکې پاتې کېږي. زموږ دین ښکلی دین دی او د پاکۍ دین دی، د ګندګۍ نوم نه دی. د سړي ږیره یو نسوار پرې رابېږي، سخا شکل یې قبیح، خلک وایي جوړې دا ډېر لوی زبرګ دی. نه دا خو ځناور دی، زبرګي خو په دې کې نه ده چې ږیره دې د نسوارو لړلې او مرۍ ته مرۍ دې دوه زره اچولي. ما ښکلې جامې واغونده، ښکلې عبادت کوه، ښکلې اوسېږه، خدای پاک په دې خوشاله دی. ګنده اوسېدو باندې، په ګنده ژوند باندې چې سړي له خدای توفیق ورکړي، یو خو دا چې نه وي، د غریبۍ د وجې نه یې خړه حضور پاک له یو صحابي راغله، جامو نه یې بوی ته ګرمي ورته وې، وروره ستاسو له خدای څه درکړي دي؟ وې عوف صاحب خان مې هم شته. پیسې مو راسره شته دوله وی دا ولې په دې شکل کې ګرځي چې خدای احسان در سره کړی دی نو د خدای د احسان قدر کوه خدای پاک په دې خوشاله چې د هغه د نعمت اثر د هغه د بنده په وجود کې څرګند دی چې جامې درکړي ښکلې واغوند ټيک ده که دومره قرباني کولي شي چي هغه قيمتي جامې يو فقير له ورکړي او ته واغوندي نو دا بې اوچته درجه ده خو دا نه چي زه زبرګي په دې ګڼم چي ستا جامې واغوندم او نسوار دي په ږيره ړادې او مرۍ ته دي تسبې چوري دا خو ځناور دی علاج هم خدای را لېږلی دی او مونځ هم وکړه یو دوه رکاته د صلات حاجت وکړه خدای ته سوال وکړه خو اسبابو نه په کار نه زموږ ښکلی پیغمبر دا تعلیم دی چې هر مرض خدای پیدا کړی دی هغې له شفا پیدا کړې ده نو اسبابو نه په کار ولې بیا دعا هم کوه داسې نه چې زه دعا کوم صلات حاجت کوم پټي له نه ورځم پکي سازه نه او بخور نه کې تخم پکي نه چې زه په دوه رکعت نفل کوم او سوال به وکړي نه دا غلط دا خو کم خل دوب دی دا خو د شریعت تعلیم نه دی ناس پاپ نه کاروانه پټي برابر کا او پکي سازه کا تخم نه وګوره ټولې جوړه کا په خدای ته سوال وکړي حضور پاک له یو سړی راغی وی د اوښ داسې پرېږدم او په خدای توکل وکړم وی نه اوښ وتړه چې ونه تښتي بیا خدای ته سوال کوه نو خلک زبرګي دي ته چې د اسبابونه به کار نه دا په بخارا چې روسیان راتلل که نه نو دا پیرانو پیران اکثر جاهلان ځکه علم یې نه او نه د پیرې معیار شته خو شنه جنډه راواله د علي صاحب قبر جوړ که کېنه ورته فرضي لکه د دې خیبر نه خلکو خیبر جوړ کړ او جماعت مسجد علي جوړ کړی دا ټول دروغجن او دا جوړی دا ملنګا شکرانو والا مردار خوار تش دوینا نه کړی چې زه خو پیغمبر یم دعا به وکړم دا کافران به ټول مړه شي دا کار مه کوه نو په بخارا روس راتلل پیرانو ورته وی وی ختم خواجه ټان له تور ورکړي زناورو اسلحه راواله فوجونه تیار کړي بیا دعا کوي په ختم خواجهګان ملک نه پته کیږي نو ما ورته دا کمه خلکه مه کوي لاړ شي په قواعدو کې حکومت جوړ کړي او بیا راشي په اسلام آباد حمله وکړي او مشرف د پوزې نه ونیسي لر کړي ما یې مونږ مه بدنامه وای په ښځو دا کار کوي نو پته لګي څه خلق خرشان دي دوه ځله زه ورغلم ما دا کار مه کوه ټیک ده زموږ شریعت خوښ دی دین هم خوښ دی خو د هغې لپاره یو نظام وي اسباب وي داسې نه چې په جینکو باندې په چا په کور ورشي یا دا ډېر خمخل د خلکو ته خبرونه ورکوي چې دا دکان بند کړي دا ستا کار نه دی دا د ملا کار نه دا د اسلامي حکومت کار دی چې هغوی ناروا بولي ته که په د چا په کور ورشي او هغوی دې ولي دا چا فکرون راشي هغه ته خدا حق شته چې ته ولي نو بیا بس جواب به پیسو کوي دا د قمق نو کار نو شریعت د هر څه د پاره یو قاعده مقرره کړې نو ته به تاسو نه کې چې بیمار شي او صرف صلات حاجت کې صلات حاجت په خپل ځای خپل خبره ده خو ته به د اسباب نه کاروانه دارو به خوري علاج به کې پرهیز به کې او خدای ته سوالم کوه تش په صلات حاجت باندې دا په خدای امتحان مه کوه خدای یو نظام پیدا کړی دی هغه نظام د پیغمبرانو لپاره هم دی ته څه یې بیا ستا څه حیثیت موسی علیه السلام په یو جنګ کې سخت شکست وخوړ کافران پرې غالب شو دی وایي خدایه زه خو ستا پیغمبر یم او ما دومره سخت شکست خدای پاک پیدا دا زما کار دی لا وبالي زه پروا نه لرم ما د هر شي لپاره ځان تیار کړ اوس د امریکې سره چې کوم ټوپک در سره زو ټوپک والی د دیر چا یا تبر والی زوړ زنګي او لرګې مرته کوب لګېدلې د امریکې سره جنګ کوم دا د کم خلطوب دی ما د هر شي خپل نظامي دا اسباب نه کم پکار وانه به جنگ کوم تا ته ټوپک نیولی او ته ورته وې زه تبر سره تم سره مقابله نو په تبر د ټوپک مقابله خو نشي کېدی چې ته ور نږدې کېږي هغه به در باندې مخکې ډز کړي نو دا خو د کمعقل سړي کار بعضې مسلمانان په دې پوه خلک به پورې خاندي نو دا کار نه ښه دا چې څوک وایي جوټه کې شفا ده دی د ځان نه دروغ ویلی دی او پیغمبر دا نه دی ویلی دا دا کمقل ملایان او دا زاړه شیخان کمقل چې د دین نه نه خبر او غټي ګيري پریخي او خو خو کوي الکه اول د عقیده او د عمل نه ځان خبر کړي چاوې زه هر هفته د مور پلار زیارت له ځم ډیر ښه کار کوي او ډیر ثواب په خدای درکوي ان شاء الله که تلاوت دی وکړه لا ښه ده خو تلاوت نه ته زیات ښکلی شی ښیم هغه صدقه ده ځکه صدقه کې اتفاق دی د ټول امت او د ټولو فرقو او په دعا کې او د قرآن شریف په تلاوت کې اختلاف شته ځکه صحابو کرامو قبرونو سره تلاوت نه دی کړی هغه صدقې کړلې یو صحابي راغی سه مور مې وفات شه زه ورپسې خیرات کوم مې ډېره ښه ده وی فلان کې باغ مې د هغې د ایصال ثواب دپاره وقف کړ خوشحاله شو نو تلاوت ټیک ته زموږ مذهب والی ثواب رسي خو څه مذهبونو کې وایي نه بدني عبادت هغه د انسان خپل عمل دی لکه روژې نیولي مونځ یې کړي دا د ثواب ده ته ملاویږي او مالی عبادت په اتفاق د امت رسی نو صدقه کوی لاس ورپسی اوچت کړی زه خو یم چی پخپله ډوډی خوری نو ام په لاس وی خدای د دې ثواب مور پلار ته ورسه پخپله هم خوری ځکه صدقه سړی پخپله هم خوړی شي مالدار هم خوړی شي ګوانډي هم خوړی شي هندوله هم ورکولی شي زکات هر څوک نشي خوړی نو صدقه کوي زمون دا لیډران چې دي چې لیډر یې مړ شي غایبانه جنازې ورپسې شروع کړي هلکه یو دیګ ورپسې پوخ کړي دیګ ته پخ کړي ځکه اسان کار دی غایبانه جنازه راځي غایبانه جنازه وکړه نه یو څلوېښت دیګ ورپسې پخ کړي او مسکینانو له ډوډۍ ورکړي زمون مذهب کې غایبانه جنازه نشته حضور پاک یو خصوصیت واغه کړی دی یو کس توبه خو خلفاء راشدینو نه ده کړې دا غي مبارک نه زیات څوک دي چې هغه د حضور پاک په شریعت او په دین پیدل نو صدقه کوي مړو پس نائبانه جنازي دا سیاسي جنازي اس چه نه ده پلان کې مړ شو راځي جنازه کو لیډر یا بلیډر په عمر کې په خپل مونږ نه کړ او دوی ورپسې منځونه کوي ستا دا منځ هغه ته فایده نه رسوي خدای سره دوکې مه کوه یو مې دا خلک بدي شي چې پنځه کسان ناشي او فاتحه له یو به وي لاس به اوچت بل به وي لاس به اوچت بل به وي د جمع دعا وکړو نه د کور خاوند هم دومره تنګ وي او یا که نور مېلمانه ناست دی هغوی تنګ شي هلکه د خدای سره ولې دوکې کوې دا دعا خدای نه قبلوي چې سړی تنګ وي نه ټیک ته یو عالم بیان کی یا سر مجلس اخر کې په جمع دوه کې د فاتحه مقصد دا نه دی چې ته دعا ورته وکړه د تعزیت نه دا فاتحه خو ورته مونږ وایو په پښتانه عربی کې دې ته تعزیت وایي تعزیت معنی د صبر خبرې کول مړی ته ازا عربی کې صبر ته وایي خبرې ده په عام حالت کې تسلي ورکړي نورې خبرې ورسره وکړي چې غم یې ورک شي دقه تعزیت او د پنځیشتو کسانو یو مې دعا وکړو بل مې دعا وکړو دا خو ټوکې دی خدای سره ټوکې مه کړه او نه د ټوکو دعا خدای قبلوي او نه دا دعا قبلوي چې خلک پرې تنګ شي او د کور خاوند پرې تنګ نو ستا په خبره کوي دین اسان دی ما او تا ګلبدین با ما او دین کابل مولا او باجوړ مولا او پیر مولا دی ګران کړي بلې ګران راځي دین دا خو ما نه ده اورېدلې چې حضرت ابوبکر صدیق به چې پاره شو نو خوله کې به یې کاڼه کېښوده چې د ما د خولې نه فضول خبره ونه ځي دا خو مې چېرته نه دی اورېدلی دا چې وایي حضرت ادریس هم بار ختلی دی دا صحیح روایت نه دی صرف عیسی علیه السلام په باره کې لس د پاسه سل حدیث راغلی چارې بعضې عالمان ټوپې د پګړۍ په ځای غټ رومال د سر نه راتاو کړي دا بدعت نه دی ښه رومال چې درې ګزه یې په په لاس دا شریعت کې دومره ګز دی نو چې درې ګزه اوږد پې جوړېږي بس سنت پیدا کېږي اګر چې د پټکي حکم نه دی راغلی خو ثواب یې شته ځکه زموږ فقه کې لیکي او نورو کې چې کوم ځای کې پټکې د عزت جامه یې که نه نو امام دې د پټکي سره کوي او چې کوم دی رواج دی لکه هندوستان کې نشته سوات کې نشته دیر کې نشته نو خیر دی په غیر پټ کې نه دی کوي مکروه نه دی منځ په غیر پټ کې نه او نه سنت لازمه دی ټیک ته حضور مبارک په اچو او دا غي نقل خپل عمل له خو حکم نه کړی هغه بلنګ اچو هم ته حکم د لنګ نشته پټکی ضروری نه دی خو که سړی په دې نیت وکړي چې د حضور پاک ښکلې طریقه ده نو خدای به ثواب ورکړي په مباحو خبرو کې چې د هغې د تابعدارۍ نیت وکړي نو خدای پاک به ثواب درکړي یو سړی دا وای یو چاله موبایل ورکاو قسم وخور چې زه به نه و دا هغه نسیله ورک نه غز پلان استعمالول شي یا نه کړ نو که د استعمال نه منع کړی خو به به نشي استعمالو او که د اغشتو نه منع کړی نو د د قوانه نشته زوی واغشت اے نسی واغشته طلاق او قتل خو خلک کوي د غوسې د وجې داسې نه چې یو ښځه ډېره خوښه وي دی ورسره خاندي او طلاق یې اوس اوس تپوس کې زه غوسه وم په ځان پوه نه شم هغه په سړی مړ کې بې عدالت کې وایي زه غوسه وم په ځان پوه نه شم نه طلاق خطرناک شی ښځه وال خو ښه نه دي خو که ډېر غوسه یې ولګي لښته باندې غوسه وکړه په په لمو په په پانا غزارو کې په جارو غزارو کې اسه کنزلو کا اگر چې کنزل هم خکار نه وي خدا دا خدا سه خطرناک شی دی چې یو خدا آرام وي او یو ځل سکاو دا غي نکاو شو هغه دا وایي چې ما قبول کړی دی نو هغه حرام ده الله حلال شو او په طلاق کې شریعت در سره احسان کړی چې یو ځل طلاق ورکړ تا نه نه جدا کوي چه دوه زنه دی ورکه تا نه نه جدا کر چه درې زنه دی ورکه تا ټول پړي وشلو نو ګناه خو ستا په سر ده نو طلاق کې خطرناک ده خلک وایي ما نه یو سړی تپوس کې که یو سړی ښځې له پنځوس طلاقه ورکړي نو ما یې په درې خو جدا شو په دې باقي کې مجرم دی نو زه پېښ بل سړی ور ولاړ زه پېښم چې دا واقعه ده د فارمولا که سړي په ټوکه چا له مخ باندې غوځار ورکړ، د هغه نه پوزه ماته شوه او داسې یې ماتې کړه، یا یو سړي چا له په اوږو زور ورکړ او د ده نه باد لاړ، نو اودس یې مات دی که نه دی؟ که دی دا وایي ما سره خو چا ټوکې کولې یا ما ټوکې کولې، نو احکام خو کېږي، احکام خو د ظاهري اسبابو سره تعلق لري. بعضې خلک به یو کار کوي دا په وزن کې لیکلي کته د چا زوی له سپېړه ورکړي او هغه درته څه وایي نو ته به ورته وایې ما ولې به یې دا خو په وزن کې لیکلي به دې پرېږدي په دې اوزن تا د هغه زوی والی یو سپېړه به درنه لس وباسي نو په بدعملۍ کې څنګه اوزن یاد دی چې دا په اوزن کې لیکلي و ځکه مې دا وکړه یو انسان ته دا اوزن په بانه د نه خلاصېږي زموږ ملک او د مسلمانانو ټول ملکونه د کافرانو د فتنو شرارتونو نه محفوظ کړي برحمتک یا ارحم الراحمین دینی کیسټو د پاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صداالدین اسلامي کیسټ ایم سی ډي سنټر مشتر آباد برسته مدینه مسجد ایس سکندر فورا چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله دکان موبایل نمبر دی زیرو تین سو پینتالیس نو سو چوده ست سو ګیاره پنج